او یا یې بیا سره بل شی ګډ شوی او په باندې غالب وي د خپل د طبیعت یې به ونې یستلي وي لکه میټې ولې به کسا یا زمنه کسا ما او زردج کسا په دې باندې نه صحیح کېږي او د سینه ويجوز الطهارة بماء خالته شيء طاهر ورودا فكي حاصل اول په داسې به سره چې سره پوک شي ګډ شوی فغیر احد اوصافه به یو صفات ته صفات دی یې بنه بدل کړه وی یا کنه فان بدل شو یا رنگ بدل وی یا بی بدل وی په دې سره طرف صحیح کیږي چې په یاد نیو سره خټه ولا یا ټینګ کړی نیوي کما علم دې لکه یې بدل گاډې شولې اته یې بشولې خړا وسراوي رنگ یا بدل د خړې وی بلکې بیا درېمي خو بیا هم که نه هغه یې بدي غسلا په کړله شي او دسینا په کړله شي والماء الذي اختلط به الزفران یا هغه یې بچې سره زعفران ګډ شو وي او یې به د سره کړی وي او دا سره صحیح کېږي او یې صابون یا سبینو سره ګاډ وي یې به بیا سي سبینو بیسي یا رنګه بدل وي او یې لوشنان یا تمن سره ګاډ وي دا پوک شي سره ګټ شو دا خو دا مرنده په غالب شو چې یې به د خپل طبیعت نه جستلی وي نه که صفات یو صفاتي کا بدل وي خیر دا بدل دی قال رضي الله عنه اجرا في المختصر ما ازرد ما ازرد جي مجل مرقه قال رضي ويلي دي هدي ملو رضي الله عنه دار سر ليكلا ده دغه کلمه د ترزیه ولا هدايه مل په خپل اندو لیکلی چې ځون تا کنه دا ټکه استعمالوي دغه شګردونه ور لیکل ده د به ځان شاس مکه چا کولو چې زو یې زه دا خبره کو چې کله به ځکه نه خلاف کړو شګردونه ټکه به کله کنه چې کاله یې سوز ویری دي کنه الله پاک ته به روزي شي قال رضي الله عنه والمروي عن ابي يوسف رحمه الله انه بمنزله ماء زفران هغه چې روایت هو د امام يوسف سبنا ادا ده چې ماء زردج په مدرا د ماء زفران دي د لون د متم شکر دې کې به سره گاډ دي زفران کې به سره گاډ شي رنگ د خیر د بدالي پای به بنو دا صحیح کېږي درنګ چې زردج کې به سره گاډ شي په بندا صحیح کېږي هو صحیح دا خبره چې صحیح ده دا روایت صحیح ده کنه په ما او زدج باندې دا صحیح کړي دا د زمن حکم نه ده قضا اختاره الناتفي والامام سرقسي دا هرنګ غوړه کړی دو کنه ناتفي سوزو درنګ امام سرقسي سو دا غوړه کړی دو چې دا غنه ګل دا ګل دا چې به ته ورګاټ شي رنگ د خیر دا بدل شي کنه په دې سره یې بدی بون نه وځي د خپل اطلاق نه خرو پیږي کنه په دې سره دا صحیح کړي دا غي به چې بل شي سره ګاډ شي کنه و بل شي په بده غالب شي بیا وداس نه پسې کیږي د فقهاوی عبارتونه په دې شي مستریب دي غلبه په سمالي میږي کنه چې د بل شي په بده غالب شو دا ولې به کم درې شوې دي استه اطلاق نه وتلی دي کته به شي چې کیمه عبارتونه مشکسي کنه هغه بیا مختلف دي کله کې چې ولا غلبه بالاجزاء هدې مور به ولي کې چې غلبه په اجزاء سره دوه کنه چې دا وې کنه پوک شای چې کله ګډ شو ده د یې به تا کړه چې دا په باندې ډېر وي د خنجری ډېر وي د یې به په خنجری نه کنه هدې اجزاء ډېر وي نه به دا ډېر ده به دا یې وکنه اطلاق یې حروف شو دا مقید شوه او د زنا کې ته بنر ملي میږي کنه چې اوصاف یې بدل شي خوان یا رنګ یې بي بدل شي بدا یې به اطلاق یې خراب شو بدا مقید دي او د ځنه ملي ملي کان چې نه چې طبیعت یې بولی کان هغه خراب شي حرکت او سیلان یې ختم شي بدا یې به مقید شي چې طبیعت یې وبسي طبیعت نه وبسي بس راي په سلام شي کله شا چې کنه کیمه یو حق دو کنه دا دو خبره يبو په دې سره کنه د اطلاق کې خلک پیږي مقید کېږي چې طبيعت یې بولې وځي کنه حرکت او سیلانې ختم شي کنه تهیر دا مسافر شي کنه او کنه دې بل شي اجزا پر یې بنا ډېر وي د کنز یو شرح دو کنه زیلعی نو بیا تبیین الحقایق په وته جلد شو دو هغه کنه امام زیلعی رحم الله کنه با ضبطه مقرر کړی دو یو ضبطه بیان کړی دو چې ورسیا متخین علی بونه کنه هغه ډیر داد او شبشای په ویل ده کنه او ډیر کنه شای قبیله کړی دو هغه زبتا ډیر جماع دو یبو کنه چې هغه خپل اطلاق خبره پیږي مقیده کیږي په دوه شی سره مقیده کیږي یو په کمال امتزاج سره او یو په غلبات مخالف سره یبه سره بل شی ګاډ شو هو معمولی ګډوله نه خالي ګډوله نه کمال امتزاج چې پیراوي سره ګاډ شي چې بالکل رله ملا شي او امتیاز یې کنه ختم شي چې کیم شای ورګډ شو دا اې دې کې ودی به پاته هم سره لګېږي کمال امتزاج یو په دې سره یې بده اطلاق نه او وزي به مدا به یې به مقیده کېږي په دې سره بیا طرف ته احداث نه صحیح کېږي په کمال امتزاج سره او بل په غلبه د محل سره چې د کیم شای ورګار ده چې دا په باندې زراوار وي دا په باندې ډېر وي دا په باندې غالب وي په دې دوه شی باندې د یبه اطلاق خرپېږي او د یبه مقیده کېږي یو په کمال امتزاج سره یو په غلبه د مخالف سره کمال امتزاج په دوه شی سره شي دوا صورتونه دي چې پاشه کمال امتزاج د یبه سره وروړي یو په تصرف د نبات سره هغه بیټه و ونه وا چې د یبه یې کنه جذب کړې وې شله دا کمال امتزاج ده دا ونه بیټي دا یبه جذب کوي بیا زنه دې مړې بجل کو چې بیا کنه ارکای کو بیا ونه روزي ا ملوي نه یبه بیا روزي کنه یبه ډېر غوړي ملوي یې کنه ا یبه جذب کړې دا سټه یې نه ډاکا شولا دا ونه ډاکا شولا کنه بیا ونه سکیږي هغه دا د کنه ویلب ملوي نه چې د کیمه یې بغ دی ونه نه چې کیمه د یې بر سکیږي لښه د وینا ډاک کړو دا یې بنه دي دا د ملوي یې بدی کنه کمال امتزاج الولادا پیراوی سره رلا میرا دی کنه هغه ناس له شوی دی کنه ای هضم کړی دی کنه اینه بیا وروته یا د کېلې ولا ونه داستو کنه چې هغه یې بډېره وړي او چې کنه کله ونه سټه ډاکه شي بیا ونه وروزي یا چا کنه ونه سزلا او ټینګه یې کړه یې به در ویسره یې ونه نه دا یې بنه دی کنه او دا چا زین ته نه ورسې یې بین وخی به دا زین ته ورسې چې دا یې وشلې کنه دا د انګیر یې بوبلی و دې کنه کله یې بوبلی په کمال امتزاج سره کنه هغه اطلاق سره پیږي مقید کیږي او کمال امتزاج یې په تصرف دی ربا سره او بل رسی کمال امتزاج په طبخه سره خو چې په یاري سره وخټوي کنه دا څه وخټوي چې لشکې پښې پښې تال شي بس دا کمال امتزاج ده او هغه دې کنه غیشا یا لګون کنه یګه زو ور وتلی دو یې به سره کنه ګډ شوی دي دا یې بده یې بون نه وته دا یې به مقید داس نه راخت زم نه بلی یا دې میټي یې به بلی کنه دا مقید دې په دې سره او داس نه شي کېږي د کمال امتزاج یې په دې شی باندې او په ير په ير په شګر کان کښې شو لګا ټینګ تر بون چا جمعه مې دې کنه بیا سبین یې کنه ټینګ تا ورته وته ورته اوچتري او ير په سبال کو چې د سبین په شهال شي به خطه په شمین ځکنه ا سبین په شو خاطه دو تمن په شو خاطه دو کنه دا دې پر چې کنه سپوی به ډېر شاکو په دې کې سره دا کنه یې بده اطلاق نه دی وتلی هغه یې بده په دې سره غسل اسای کیږي په سره دا اسای کیږي کنه بیا په دې سره یبه د اطلاق نه وځي مقیده کېږي او دویم شای که چې یبه د اطلاق نه نه وځي هغه له بعد مخالف ته دا مخالف شای چې دا په باندې غالب وي دا په باندې زراوار وي په یبه نه غلبه به څنګه منی موي چې دا په باندې ډېر دا یبه په باندې کامل دي که نه دا مخالف په خالي نه وي یا به جامد وي او یا به مایع وي یا به دا که ټینګ شای وي او یا به دا دی به ونه میا وی کنه سیال به به یی به کجمه تو ټینګ شای و به غلبا په دې سره دوی کچ یې به رکت و سیلان ختم شي رکت یې ختم شي سیلان ختم شي کنه ټینګ یې کو لکه پوسی چې ور کنه فاخرجوا عن تبل ما اذن هغه جمعیت سي مراد چې جمعیت سي ورګه شوی کنه او یې به د خپل طبیعت نه یې سلی وی رکت و سیلان ختم شي او کچره ما یا ور ګډو دی به ونه هغه نرم شای وو به به دا بیا خالی نه وی یا به په اوصاف شې دی به نه بدل وی یا به سره موافق وی کچره په اوصاف شې دی به نه بدل وو دغه مخالف شي کنه خوان یاشتا رنگ یاشتا بیا سره لکه غړي هغه کنه خوان داشتا او رنگ یاشتا او بیا سي دا چې یې به تر ګاډ شو کنه ن ب د ا و ت ي ب د اطلاق ن و ز ي مقيده كي به چې دا مخالف په بنده غالب وي غلبه يې په سماني موي چې اکثر او صاف یې کنه بدل کو درې او صاف یې بدل چې دوا په بدل کو کنه بدا په باندې یا غړي په باندې ډېر دی په باندې کامې دي کنه یا ټول یې به خوان دې غړي ونی شي اورانګ دې غړي ونی شي هغه دې کنه درې میا یا بي دې غړي ټول یې به کنه بي دې غړي تو کنه خوان دې غړي وو کارانګي کنه هغه څه سپین دی چې اکثر او سبي بدل کو کنه بیا دا غیا شای په باندې غالب ده غلبه د مخالفت روغلی دو بدای به نه دی بدا کړی دي او که په دوی سي پته شوی نه بدل وو او په یو سي پته شوی سره موافق وو دا مخالفت بیا چې پکې مې سي پته شوی نه بدل ده که چې اپ شي اسی پتی نه پښې جواب شي هاي بدل کوم غیر یو کنه لکه دې مثال دې سعودي ور کوي سعودي رنگ اشتا او خام یې اشتا او بي نشتا سعودي دې به ته ورګار کنه په بي شي یې به سره برابر دي یې بیا دې نسی و دې سعودي بي نسی او یې به رنگ اشتا او خام یې اشتا و دې به خوان نشتا او رنگ یې نشتا دا رنگ یې په شي جواب سو سپینې کړلې کنه او خوان یې په شي جواب سو سعودي خوان دې دا کنه دواړه صفتونه چې بدل شي بدا یې بنه دي بدا شو دي او که یو صفت بدل شو او یو صفت نه بدل شو بیا هغه یا یا یې بدی کنه او که چېرې یو صفت یې بدل و دا هغه شی کې به تر ګار د میا دا او د یو صفت بنا په یو صفت څه بدل ده کنه لکه پر کار کې ګلاب کسه هر کې ګلاب اس پیندي و دې کې پیسي و دې به بنسي مسمر یې بنیم سر دی او هغه کنه یو په وې کنه غیر مسمر یې به یو په وې واو یو نیم په دی یا نیم سر دی کنه به اس به دغه یې بندي به دا غونډه مسمر یې بل شي او که هغه په باندې کار وي هغه باندې ډېر وې کنه به دا هغه یې بدی او د سینه په باندې صحیح کیږي اوس خنا کې لومبه په غسل شي کنه یې بدل متلوي کنه به سار شوانه او سوچ کې دې کې ټینګ ته لور ورځي کنه دا هو کامې دې مسمر یې بچا کیم تو نه سپین ته وسی کنه مټی ته وسی کنه دا غا یې بو هغه سیا یې بو دي کنه او په دې بو دې وسنه او د سینه سې کېږي کنه مسمر یې به اثر یې نه پښې وڅوا په دا څه فرق نشته کنه کا ملکا ویا او کا ملکی ویا ملکا منا چې یې به ته روې چوي مسمر یې به خدا مسمر یې به کامې به هغه نه را کنه ډېر به پتلا پایځای بو نه کنه دا ملکا کامې دي و هغه یې بوي چې دا مسمر یې بورګډې شوي دي اپو باندې ډېرې وي بیا څه فرق نشته که نه او که ملکی وي یا ملکی معنا چې تو ته در لګېدلې دي که نه ټینګ ده یې به او ته په جرابات سره یا که نه ولاسته نشته پټین دې لوس سیډ کړو نه دې لوس په سیډ کو پټین باندې د کی می بچ لو سره ولګي د خمسه مری شو هو لګي دلی سمره دی ونه لګي دلی سمره دی کنه هلګي دلی کام دی وټین هو کنه ډیر ورته ابا کی هو پوت دی کنه خوندر لګولې لو سی بیا شو یې چکرو کنه ا ملکی بچ تو در لګولې وکنه ا کام وی ا مسمله وی انر هو کنه ندی مسمله په دې باندې غوسنه صحیح کیږي کنه دا غونډې دي مسمره شوی کمال ابتدائی په دوی سره ده په تصرف د رباط سره او بل چې تب خو کې په یری سره وخټه وي او بل لکه نه په غلبات مخالفت سره غلبات مخالفت می ته وشلا چې کچره جمعید وو چې بیا رکعت سلامي ختم کو او کما یاو کچره په دریو سره شوی نه مغیر وو به چې دوای بدل کو او که په دوی بدل وکړه چې به دواړه بدل شي او که په یو شی بدل چې د یو بدل شي چې کومې مخالف ته چې مخالف صفات کې پاشي جواز شي کنه او که چېرې سره مساوي وي موافق وي کنه بیا غلبه بیا جزا به دو خو په دا ټول ولته دي کنه چې یې به نوم یې کټ کړی نه وي دي شي او که دا شی دې وروچول یې به نوم یې کټ کړو په ورو شي بیا یې به دا په باندې ډېره وي نه د حرکت سره اعلان ختم شوی وي کنه او نه د کنه خوان رنګ بدل شوی هو نو مې چې ولا کاټ کو با صاحب نه دي نه لکه سران کو جامد ده هغه ټینګ شي دران کنه خو اړیکا سمرا کنه ټب ویګه ټب تا کنه ارنګ سوز داسې په کښوا باندې ارنګ روخ تیر یا سیر رنگ روخ لې کنه په بغا شي حل کو کنه اي به ټینګ کړی نه دي حالکه جامد ورګه شو دا رکعت صلی الله علیه وسلم کنه ایسه نرمي دی بایلی کنه هو نو مې رکاټ کوی چې خلک رنګ بلی کنه نه په دې باندې اوداس نه صحیح کېږي نو مې رکاټ کو چې نو مې رکاټ کو دې ته نه ګوري کنه چې کیمه په باندې غالب ده او کیمه ده په باندې غالب کنه حلبې ته به نه کسي سره یا په ویډ شي ګرمي دو ورو لري چې څنګه ولما شو کنه ته وی چې شربت ته جوړ کنه یو جګ یې به تر وخري به تا دا چینی ورو چولا کنه ا چینی په شوله کړه په حالي کړه یې بیا ټینګ کړی دی رکعت او سجده ایسا برقرار ده ایسا کنه بالکل راکیږي دي نرم دي خو ایسې خلک شربات کې چې شربات مې ته جوړ کنه دا شربات دا یې بنه دي په دې باندې اوداس نه صحیح کړي اوس نه صحیح کړي نو مې رکعت کو نو مې رکعت کو به ته نه ګورې کنه چې کیمه غریب ده کیمه غریب ده مغلوب ده وقال شفيع كلا يجوز توزيع بماء زعفران وارباهي امام شفيع فرمائي كنسي كي اوداس كتب يبيد زعفران سره یا د په امثال سره زفران وی یا ما زردج دی کنه مما ليس من جسم الارض دې اې قسم نه چې ادي جسم ذکر نه وی او یې به سره گاډ وی ام ذکر دې جسم نه وی او یې به سره گاډ شي بس کنه دا یې به مقید دي لانه ماء مقید دا یې به مقید دي تنویر په شو چې الله یې راوي چې دې ته نشي کتله انه یقال ماء زفران شاد ده که چې دې په بلې شوي شي که چې بده زعفران زعفران قید خام خام سره چې بده زعفران بخلاف اجزاء الارض په خلاف د اجزاء د مزکه نه دا ټکه لګول و چې د جنس مزکه نه وی کنه که هغه شی د مزکه د جنس و لکه شګه کسا خوره کسا کنه هرتال کسا هرنج کسا په دې غره پیدا کیږي کنه و یې به سره هغه شو کنه دا دا اطلاق نه خروپه ځکه چې لأن الماء لا يخلو عنها عادة یې به نه خالي کېږي کنه د اجزاو د مځکې نه په عادت شي که په دې سره امیر دی یې به مقید یې وبېلي کنه به چېرته یې به پوتې نه شي کنه یې به خامخا په مځکه باندې بهېږي کنه خوره مورې په شي نه اخو د مجبورۍ د ضرورت دی وجه نه اجزا د مځکې چې سره ګاډ شي کنه هغه مې یې کړی هغه چې یې به بېلي پابند کړی نه صحیح بېلي خو چې د مځکې د اجزا نه نه وي یې به را بچ کولی شي و آی به سره ګاډ شو کنه بس چې ګاډ شو نه را په دې باندې بیا ترت نه هدايه به مقید دي ولا نه امیر دلیل دغه د امیر وی چې نه زعفران وسره ګار دا سبین وسره ګار دا تمر وسره ګار دا کنه کنه په دې سره یې بو کنه یا مقید شوی نه دي اسم الماء باکن اطلاق نوم دې به چې په خپل اطلاق باندې پوتې دا یې بدی زعفران دې سره ګار وي سبین دې سره ګار وي على انه لم يتجدد له اسم على حده ولأن الحلت القليل لا يعتبر به معمولي غنى خلط چې په شی به سره کار شي لا يعتبر به دې ته اعتبار نشته لعدم امکان احتراز ځکه چې دین احتراز نه ممکن کما فی اجزاء له دې لکه په اجزاء د مزکه شي ان الی کا خطا امزکه اجزاء کې سره کار شي کنه بیا هغه ته یې به مطلق بیل ځکه چې کې نه احتراز نه ممکن ده دا رنګ بشاور یې به ته خامخ ور پوزي کنه پونی ور پوزي بشاور پوزي کنه نه فيو تبر العارب وبي غالب ته اعتبار وي کنه ابو خالد کا په مد غالب خدا يبو به اطلاق ته خروپي کني کنه په غالب به اطلاق نه وي خروپه والغلبه بالاجزاء وغلبه ارسي په اجزاء باندې لا بتغير اللون نه په تغير د رنگ سره کا چې خالي رنگ بدل شي کنه رنگ پښتير شو په تغير د رنگ سره نه هو سيده خبره سيد وکنه اختراع دې کنه چې چا خالي اعتراض صفات ته تدبر وکړي چې موږ کیسه ته وکړي کنه چې ځنه خلک غلبه په صفته باندې بلی کنه چې خوان یې رنگ یې بي کړ بدل شي بس کنه بدا غلبه دو او څه غلبه په دې باندې چې رکعت سیلانی ختم کو دا غلبه دو او څه غلبه بل اجزاء بلی کنه چې اجزاء پر ډیر شي دا غلبه دو دو ته چې زفران مرګا شو چې ته یې به سره وی کنه رنگ به بدل شو وی کنه هو هغه چې زفران کام دا یې په مونږ ډیر دي کنه ا مخالف کام ده نه دا یې بو یا مقید نه یې بو کنه مطلق دي هغه سيا وان تغير بطبخ او کچره بدل فکر په خټول سره یبه سره کله بل شي وچول ولي ګوند وروچول ټمټه د وروچول کنه دال وروچول او په یده سره خټول ایبه بدل شي بعد ما خلطا به هيرو خدا وتا چې بل شي سره گاډوي کایبه ده فلا ډیره می دا په هیټر پرې شوله هله صدا یې بدی کله کله په ير باندې پرېږ دې کنه هغه کله کله بیو کو چې ډېر بدل شي کنه دا غاس یې بدی په دې سره کنه دا دې بول نه دی وتلی خو چې په بټه سره ګټ کړه دا کنه بیا بغیر شوه لا يجوز توزيبي په سره داس نه صحیح کړي لانه لم يبقى في من المنزل من السماء ندي په تشويه په معنا دې کې یې به شي چې د اسمون نه روغلی وي په معنا شندې په تشويه الا اذا تبحافه ما يقصد بالمبالغه مړه دا مور شي کنه پیګه یې به سره چې کنه بیره پولیو سره په خټولې وي ورې چې دا سبینه دا څه غالب نه وي ډېر نه وي بیا کنه د بیره پولیو باندې کنه ترغیب روغلا چې مړه چې لموي سره بیره پولیو کنه یې به ته خټوي سره دا که سپوي سره کو ان یې به کنه سره خټول شي به څنګه ګټ شو دا او یې به کنه بدار شي د بیره پولیو برنګ په شکل وي بي بي یاد لري کنه خدا دې پر ورګټ شو دا چې مکه سپوي ډېر شاو کو نه هغه یې بدی په دې سره کنه غوسه صحیح کیږي بذالک ورته سنت په دې باندې سنت او حدیث روغلي دي کنه الا ان يغلب ذلك الماء مگر بیا څه کې کچېره کنه دا مخالف په یبه باندې غلب وو او یبه ټینګ کړي فیسیر کسوی کل مخلوط به وګدې کله کا پښته چې یبه سره غاډي وي غنم دې نو نکړل یا جوړ دې نو نکړ په باټ شو کنه بیا د کله په میچن باندې وړل هغه نم د وړل کنه یا جوړ به یې به ته د ورو چول کنه دا که پښې به ته وځي یې به ټینګ کړې کنه یا به په دې به باندې داس نه صحیح کړي د زوال اسم المان و ځکه چې نوم دې به دې نه کاټ نه را وكل ما وقعت نجاحت فيه لم يجز الوضوء به قليلا كانت نجاحته كثيرا نه یو مقید یې بلکې په مقید یې به باندې کا طهارتي نه صحیح کېږي مردوړې نه دي او په دې باندې کا طهارت نه صحیح کېږي چې طهارت دې پره دې به ودا صحیح ختمو کې دې پره یې به مطلق په چار دې کنه یې به مطلق هغه دې چې یې به نو مخصل شي او تو زوین ته کنه دغه معنا درسي به دا یې به مطلق دي او کله یې به په نوم دې تو زوین ته نه درسي به دا بل شي ده کنه او بل دا چې مستعمل باندې وي او بل دا چې مردوړې باندې وي کنه دا د یبه ولا مسله ډیره کنه متنازل فيه مسله ده په دې شي کنه ډیر زیو پیرای دي خلفن سلفن دا مسله ډیر اختلافي راوړه ده کنه سبه کرام تبین دی وخت نه زنه خو دا څه کنه سبه کرام دي چې بل وړي مردوړه کنه مردوړي بیرینه د عائشه سي کې مذهب دا عمر فاروق صاحب دا مذهب دا ابن مسلم مذهب دا چې بل نه مردوړي کنه کارونی به وی او کبی لوړی به دا لوړی مردړی شي نه کنه او زنا سبه کرام یا تبیین ایماوی کچنا ا پرې ته په پرول سره بیا کله مردړی شي کنه خو په خپل خپل حالت سره مردړی شي کنه بیان دې به وته مردړی شي چې خوان یا رنگ بیا بدل شي کنه په دا به اتفاق ته په بیان دې به شي چې جاری به کنه اته پرې تیور په وته کنه به دا وته مردارېږي که چې خوان بدل شي یا رنګ بدل شي بي بدل شي او ویروړې به که نه هغه کله کله کله مردارېږي زنا لري مرخو که په دې سره فرق نه کوي چې ویروړې به که نه هغه دې بیون دغونه دي چې خوان یې بدل شي یا رنګ بدل شي بي بدل شي که نه وته مردارېږي امام مالک دغه راي دوه ا و ي ل و ل و د ب ي و ن د ك ن ي و ن م ن حكم ده او میر احناف او شافعی کنه فرق سره کی میر چې کدا ویلوړې بلش کی وی بدا مردړی کنه خواندانی بدل رنگ دانی بدل بيدانی بدل به مردړی او کا ډېر وی بده بیون دغه دې کنه ولې مردړی وی چې خوان دی رنگ به بدل شي امام شفیع صاحب وی کړه چې ویلوړې بکنه چې رخي بدا مردړی خواندانی بدل رنگ دانی بدل بيدانی بدل او کا ډېر به نه مردړی هو لشکی کن چاته ویل شي و ډېر چاته ویل شي که نه ښه د فاصل پیون د کثیر و کثیر شي هغه سیک ته په دې شي بیا ملي اختلاف سره که نه امام شفیع صاحب کې چې دوا مرچینه یې بچي وي دوا کولتین دا ډېر دي بدای بیون د وندې شو که نه اورې مردوړي کې چې خوان یې رنګ به بدل شي او چې په دوی پورې ناکامې وي په دوی مرچې ناکامې وي که نه بدا فور مردوړي شي خوان رنګ به نه بدل شوه و من ولا مسلا را ورد چې لږي چاته ویل شي کنه وډیر چاته ویل شي ویلوړې به امي څنګه کنه هغه د حرکت ول کې ساده کچ یو طرف ته فسوي ابل طرف ته فسوي کنه فسوي کنه کاوه طرف ته فسوي بل طرف ته فسوي به دا کام دي بل تیر په ته فورن مردوري شوی او کپا طرف ته نړه په دې نو فسوي کنه به دا ډېرې به دي په شان دي به یون دي وته به مدري کچ فان جراګ به بدل شي ډېر چاته وي چې به دوه مټه وي دوه کولې تر سولې وي کنه راوت ابن او داسه کچري به کنه دوه کولې تر سولې وي لقول اسلام اذا بل علم كلتين لا يحمل حبسا يبقى شكل دوه كولي تورا شي دوه ماتي تورا شي بدا پلتي نو خلي پلتي دا نو خلي زمان چې دا نمبر درجه کنه چې څه پر فان دي بدل یا رنگ بدل یا بني بدل کلا مار ته ویل شي ستر ماټو نه مراد ده که نه تقریبا کله دغه یو په پنځه پوه یعنی یو غاز او یو په بوندې په بوندې که نه په بوندې بوندې د مره کنه چې پلن ولا وي و د مره کنه شاور ولا وي دې یې به پنځه په وای کنه پلن ولا ده یو غاز او یو په مونږ بونه او دا مره شاور ولا ده بدا دوی مټي بدی کنه دا نمبر دی چې سپر خوان دی بدلې رنگ دی بدلې بینه مله کبیون دی به او چې په دې نه کار وي بچي په وته بیا مګړې شوی ولا نه میل وی کچ بیلوړې بکنه ا د د خوان دنی بدل رنگ دنی بدل بدنی بدل چې کنه ډېر نه وي بدا فور مردړېږي کنه ولا نه حدیث مستيقظ من منامه امید پر دلیل کنه حدیث مستيقظ من منامه ولا ده خلی ډور د مرده کنه مرده وړي د چې کله ما پدا چیرته کنه استنجا دې نیو کړی په خپ هدي لوس کنه دولې وړا وی کنه ذکرتا یا فرتا لوس لګ ولا وی وته خېلې وی کنه استنجا دې په یبه کړی نو لوس په مرده شوی احتمال نه جسد تا یبه کنه لوس په اې کتر مرده نه دی او بیا مې نبی سم باندې کوي کا چې به تا ما ورګړه ولوس حالانکه چې لوس ورګړ کې به تنه کنه خان بدلی په سره نه رنگ بدلی دې به بدلی کنه همیشه په تکلیف سره باندې کومې چې به مرده لري نه هي تحريم د پرې مري مخه کچې و لوري بشه باور کړ د حرام دي ولا حرام دي ځکه چې د بمر دره به ته کنه پوک شي دا د خلک زړتیا په پیره کوي او د سینات مې کو او تی کور نه وبوسه کنه یې بمر دره به او دا رنګه وسه دنه کو په دې جنابت نه چې جنوب یې په شولم به کنه په یوه باندې به سو شي نه کنه خاط پر سره بدلږي نیران بدلږي بي بدلږي کنه کنه هو ته په سرات پر حکمي پالیتی دو کنه استنجا خو دې بهر کړی وي خو بیا دې منې کوي چې په شلوم بما من غیر فصل بهر دې کنه دې کې فرق نه چې کنه خوان درنګ بیا بدلی یو ما په شلوم بچ نه بدلی بیا په شلوم با کنه دا کا تفصیل نه دا کړه پوتو شي امام مالک صاحب دل کنه الماء طهور لا ينجس شيء یبکر دا پوکې دی پوکوین کې دی ایسا شای نه مردوي کنه په دې ور په وځ نیمه دروي هو ته مړ کې چې خوان دی رنگ به بدل کو کنه هدې مولا کنه دا حدیث اول سات سره وړو کنه ای به دې په کلی دې پرا چې په پوکې دې کنه په دې باندې توراتینه صحیح کړي په دلیل شي کدا حدیث پښ کړو دا کنه حدیث امام مالک څنګه دې پرا وړي ولو کنه چې پرې تیر په ځای مرد لري والذي رواه مالك وردا في بير بوزا مشهور کیا یو د نبی سم په واخه او ډېر برکتی کیا و نبی سم به ورتلو ورګیا ورته کړی تبرک ته پره او بیمارونه دا یې به شوه کنه پلان بدل به بیماری دې پر شفا دې پر پلان بدل یې دې حکومت هغه ختم کړی کنه دا کیا ختم کړل کنه هدي کا نشان شته ا دوی سړکې په سنگم شبکې ده دوه ورینه په راغلي چې سره مې ویلي دا کیا یاد کوو کنه ختم نه دی دا غا بیر بزا په حق شویلی دی کنه یا ټوله به په حق شنو وی وما او کان جارین فی البساتین وای غیبو کنه بایدره په بوغه شه هغه په حکم دی جاری شه دا به یو نه بشه کنه په بو د بوغینا پړه کېدل کنه په بوغه باندې به یې به شه به یې بایدره کنه بایو نه به خمیرا وته وی کچ خوان یې بدل شي رنگ بدل شي به بدل شي و د مدرجه کنه اهو بيون دي بوي وما وكان جرف البساتين دا ټول دا چې کنه چې دا خو بیا کیای خو نشو به دا به قریش شو یا به چې نشو لا چې به به یې کنه په بوغې شي کنه به دا کیای څنګه ویل شي حالانکه یو چې کیای و ژور کیای دا په بوکې به به بونی سره شي دا مطلب نه چې یبنا د کینه خپل یې برچ کېدلې به دې به کنه چې قریش به توی چې نه به توی کنه اریاټ په لګولو وکنه په دې باندې اریاټ لګولو و ار وخت شپه و دې بدای بو نه رخصه شي کنه بګینه به پونه کېدل کنه کنه به داغه په حکم د بیون دی باندې شوی بیون دا خدای چې وچینو کنه چې پوسو نه سیو کنه کیدل چې کنه فټېږي کنه کنه دا نه چې غره پریز وو هو دا څه چې ځخنه وکړي چې بچته وایي ما کوي ته کنه شپه و دې بداله کیاو کنه دا بکې به نه خاطرې بګینه به پونه کېدل کنه بیا په حکم د بیون دی شو کنه نه اخو مرو شیا کیای په مې باندې دا سول ور دي لیکه چې ته خو د مطلق یې به د پر حدیث وروړو کنه په سار څه حدیث وکړه چې یې به پوکې په کوین کې دي کنه الماء طهور لا ينجس شيء اكما اته بيون دي په حق دا حدیث پښه چې بيون دي هغه زو شایم هو ته دا مطلق ولا وکنه اې پر جواب دا چې عادي کمه چې پښکړه ده الماء طهور اول د الف لام جنسي کا طریقه د صنعت صدام ده الموت نو ټول به کنه پوکې دي پوکوین کې دي لا یونج سوجن سره نه مردوي چې کله زمير ولې جې شو کنه اې دې الموت اې بیا کله کیای د رزق کنه ټول به مو خلک کنه ایسا بیرو بزا کنه ایتا سرادو کنه دا سپی دا کوتری دا به ورتل ا دې کې کې مو ته څه به کرام پښتنه وکړه چې دا کیای هو کنه په دې سره د مردوړې په شپه پرته وي د مردوړې رنج به پښه کنه دا مطلب نه چې ایسا پښه پرته دي ا سپا به کړو کنه هو به چرو سپا به کړو کړو ته به نه روښلې کنه کنه هو به دا چې ده خو چانه مې درې کنه او خاطه خو چاندې روښلې کنه ا دې مطلب پښتنه چې ګر کا سپا کړه مې دا کنه ګنګې مې نه سپنه پښه هو